د خپل سامان څخه نستبقو سیالمو کولا منډه یو بل نمخ کی کی دورا مخ کی کی دو او پر خود مونږه یوسف عند متاعنا د خپل سامان سره فاکله الذئب اوس چې دا یعقوب علی السلام خو اسې دا ویلو وی کې دې چې شرم خو خوري دی وی راشه اله با نه پوره شو وی بیا به تم د کو چې شرم خو خړو وی فاکل او زیبو او خړا غلره شرم خو او وما انت بمؤمن لنا او نه ته یقین کون کې په مونږ باندې ولو کنا صادقین اگر کې مونږ رښتونی ته په مونږ باندې یقین نه کې هغه شرم خو خړو او ګورې ها اقسام د جنا دا ګڼ اقسام دي یو جړه چې کم ده هغه جړه د خوف د وجنې د خوف د وجنه چې سړی باندې سیاره راشي او سړی چې کم نه نو جاړي یو د جړه دویما بوکاو منل جزای د داو د وجنه او سلورم کې سم جړه ا جړه دریاکاری دریاکاری جړه لکه بدعتي مولا کله کله د خلکو د دوکا کولو د پاره شروع شو په جړه شي چې خلک په ما باندې چې کم دنو لګ داو کی اعتماد کی دریاکاری جړه دامي دا پیجندل غواړي دارنګ یو جړه د مکر د مکر جړه د بل د دوکا کول د پاره لکه د دای دا جړه داوا دا د مکر جړه وا د مکر او د پریب جړه د دوکي جړه چې تا دوکا کوي د خزو کې دا شی ډیری دا شی په د خزو کې ډیری راړ دی علا قمیصه قمیص د یوسف علی السلام راتلل وکړه په قمیص د یوسف باندې بے دامن کاذبن سره د وینو دروغ جنونا د دروغ وینو پتافله صفات به حال متعلقه دی قال بل سولت لكما او ویواتا بل سوالت لکم انفسکم امرا او یعقوب علیہ السلام بلکې تاسو خاص تکړه تاسو ته نفسونو تاسو امرن یو کار یو کار یو کار د تنفسونو خيستا کړه دے فصبر جمیل پس کار زما دے صبر خيستا والله المستعان او الله تعالی دا ذات ته چې امداد غوښتل شي دا نه علامه پاس باندې تاسو پونج تاسو بیانوي زبد الله نه امداد غواړم ګوره دا بل داوا چې متصرف اغا الله دی والله المستعان علامه تصفون متصرف الله دی غیب دان الله دی یعقوب ته وګوره د خپل بچی د حالت نه خبر نه الله اکبر وجاءت سیاره دا اوس دویم حالت او دا بوی د آیات نمبر شلمه پوره دا کور پسې متصل د دوو آیاتونو کې او دې کې دا ذکر کړي چې کله دای یوسف علی السلام اکوی ته وګرځو دا معاملې وکړه نو بیا یو قافله راغله ده او مولانا آزاد رحم الله ا ذکر کوي چې دا اسماعیلی قافله وا او دا راتلل او په دې بیابان را خطا شوی ولار ته خطا شوی وا دای راتلل او چې کله راتلل نو یاره ورشه یو عبور اولون کې دا غي او خادم او غیر اولېګو وی ورشه مونږ له وبراړه او چې وبېراړې او او کوی تبوکا ور او غور زولان یوسف علی السلام دا غي سره اونخت چې اون خطا لاس واچو هغه ته هغه دا سکلوي یا بشرا راشي وې زیره می در باندې الک می ومنته الک می ومنته لای راشي او هغه چې کم ده وی مونته نس کوټه سامان وسره د ګټې د پاره په هغه کې پټ کو چې زه خرڅ پېکو هغه کې پټ کو او را روانه کزان سره او بیا راوسته ده او الته کې په عزیز مصر باندې په اتل سروپای باندې خرڅ کړه ده اتل سروپای مفسرین ذکر کوي پاغی باندې خرڅ کړه ده د دوو آیاتونو کې الله غا حالت ذکر کوي وجاءت سیاره ګورې سمره لوی عظیم شان پیغمبر او بیا د نو دای سره یوسف علی السلام اون خطا لا سوا چو قال او یغو یا بشرا زیر می در باندې هاذا غلام دا خو غل هلک ته علی الک می مونته یا بشرا د سړی نه مونږ داسې کړ یا بشرا و بشرا ال راشه بشرا د سړی نه مو بشرا راشه د شمیرې یو سو درایمو هغه باندې خرج کو آسو او تل صرفای وي وکانو فيه او دی فيه په بار د یوسف علی السلام کې من الزائدین د بیرغبتنا اس رغبت او مینه وسره نو هغه خرج کپای باندې وقال الذي اشتراه من مصر لامراته نو دریم حالت کې دا ذکر کړي وصوله الی بیت العزیز واتخاذه بالولد ادا د دویشتم آیات پورې ده دا دریم حالت پدې کې دا ذکر کړي چا کور د عزیز مصر تور رسیدو عزیز مصر خپل خزه تاوي د دې سړی د ځای حق درو کا دی به موږ له خامخا څه فائدہ راکې او بل دا چې موږ به د خپل بچی په ځای باندې وګرځو دا غا اولاد وای نو ودا به زمونږ بچی شي الله وی دا ما یوسف لدا سي ځای ورکو د د پاره چې هغه تعبیر د خوب رختیا شي چې کمی لیدل او موږ وتاغه سر تر سوال د خبرو او تعبیر د خوبونو خيو دا وی ما وکړو او نتخذو یا بونیو مدلرا منگا پزوی تو باندې وکذالک مکنا دارنګ دا زمون کمالو زای ورک منگا یوسف علی السلام ته پز مکه کې د دې پاره چی عزت وکړو لنکرمه ولنعلمه د دې لپاره چې عزت مون کوم دلرا او د دې لپاره چې خو مونږ د تات من تاویل احادیث د تعبیر د خوبونو نه یا زای تار سوال د خبرو والله غالب علی امر الله تعالی غالب دې په خپل کارونو باندې لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون اغه نه پويږي په دې باندې اغه الله غالب د خپل کارونو با سمانا خلک ډیر د خلکو نه نه پويږي مانسو ګورا خلک خدا وای جګینه کې आवाज نو او بل طرف ته مقابل کې ډيري نو ګورا ناکام کېږي به الله وی دا سن ده سچ کوم غلبه زور کوم یوسف یوازو دای ډیرو خو یوسف لا چې کم ده نو امکام زور کوم عزت زور کوم دا پدې نه چې یو طرف ته ډیری نو غیله به الله غلبه ور کوي غلبه به یوسف لا الله ور کوي او هر چاله دینه دا مسله ثابت شوه چې کثرت والا خلق چې کوم له الله ډیرواله ورکړه دې هغه دې په دې باندې غرور نه کوي ګنې چې مونږ ډیر یو نو بس ګنې مونږ به دا کوم یا مونږ سره مال غرور او تکبر دې نه کوي ظلم دې نه کوي ولما بلغ شدو آتینا حکم و علما وکذالک نجزی المحسنین الله اکبر دا دریم حالت واستباق الباب ثم التحکیم دا خبر ذکر کړي د حالت کې سو شو چې کله حضرت یوسف علی السلام اراغه د دې کورتا الله رب العزت ولا بیا نبوت ور کړل دی یوسف علی صلوات والسلام یوسف علی صلوات والسلام چراغله دی نو الله رب العزت ولا هغه نبوت ورکړی دا ځای کې او نبوت ورته ملاو شوه دی اوس راغله د کور د دا کې ناشته د عزیز مصر کرا دی نو دا خزا آت مطالبه کوي مطالبه ته وکړه وی راځه زما سره بدفعلی وکا دروازې بند کړې ټوله او ته ویل شابه تادی کو زر رازا یوسف علیہ الصلات والسلام ته وی دې زما مالک د زما ځای ډیر عزتمن کړه دی او بل دا زدا الله نه فنا غواړم او بل دا چې دا ظلم دی او ظلم چې کم دی ا ظالم الله نه کامیابی دیو ته نه خام خبرازي فورن حمله وکړه یوسف علی صلوات والسلام دلاره دکړه ورکړه او ځان ته په دکړه باندې خلاص کو یوسف علی السلام دروازې تر ورمنډ کړه چې دروازه کولاو کړم چې دې بهای نه بچم او بدنام نشم یوسف علی السلام چې دروازې ته منډه وای دا ورپسې د شاته نور خلاصه ده او د هغه کمیسه اونیو او د کمیس نه راخکه په شا باندې د یوسف علی صلوات و سلام کمیس اوښلې ده اوس چې کلا دروازې ته ورسېدل نو په دروازه باندې داغه خاوند ولار دی اوس خاوند ولار چې وې قتل چې معاملې خو بل شان ده نو د خزه مکر تا ګوره د زله هي هغه چې خاوند تاو کتن نو پور رن وای وای وګوره کنه دا دراغله راوستره زما باندې د بدای اراده کړې ده د د سزا چې کم ده یا ول دردناک عذاب ورکا او یا چې کم دن جیل تا واچو دا نه وای چې قتل کا الته کې خو اغاز دا خو غختین شو چې د او وجل شي خو چاله جوړ کوي بس جیل ته کا جیل تا یا ول خیر د لګه سزا ورکا دردناک عذاب ول ورکا او ځان بچ کو یوسف علی السلام چې دا سو قتل وای جی را ودتنی دا خو دې ظالم زمانه مطالبه کړو هغه شکمن شو دې کې دا غې د خاندان یو سړی نالیدو کې گواہی وکړه دتا وې کدا سه کاری چې کمیز د مخ نه شلیدلې نو بیا دارشتون کې دا او یوسف دروغجن نه او که کمیز د شان شلیدلې نو دا دروغجن ده او یوسف رښتینه ده چې وې کته نو د شان شلې دلو نو دوا ته وې ا هي هيو وې ارزان هاذا دنا ما خواړو ها واستغفري لذنبك ځان ګناه لپاره بخنه غواړه دا خطا یې ستاده دا حالت ذکر کړي په یوسف علی السلام دا سخت راغلي دي دا الزامات به در باندې لګي حالو کا کحال یوسف خو صفائی به الله کوي او کلکشا التي اغا زنانا هو فی بیتها چې دا یوسف علی السلام په کور داغه کو ان نفسه په بار د نفس د دکې حواله مرتبه او دویمه مرتبه وغلقت الابواب او بند کړې دي دروازې ټوله و او قال دریم مرتبه وقالت او وی وی هاي تلکا تا دی کوا تا دی کوا زر کوا لرازه هاي تلکا هاي تا فمانه دو هایت اسم فعل دی اے اقبل یا حلم زر کا وزر فمانه د حلم یا اقبل زر کا وکنه ال روان دي شه او لکا تا توام کنا لالکا زر کوا قال ما زلا اوس اول جواب داغه درې مرتبه او د یوسف درې جوابا قال او یوسف علی السلام ما زلا پناوالم د الله انه دویم جواب انه بشکدا بشکدا مالک زما ربي بشکا شان دا دے ربی دا مالک زما د کور دا یا الله ته دواړه مراد کې دي شي احسن مسوایو ډیر خسته کړل مسوای زای زما مال الله خزایرا کړل دې زول خیانت وکم بل دا چې د مالک زما خیال ساتل دې زدا خیانت نکوم او دا وی ګوره دا دینه دا مسله ثابت شوه یو ځای کې تا باندې چا اعتماد وکړ او اعتماد در باندې وکړه چې زما د کور خیال ساته دا سینې چې ته د هغه د کور خیانت وکې دینه دا مسله ثابت شوه دا هغه د کور خیانت مکو انه ربي احسن مسوي او دا مسله ته ثابت شوه پتا چا اعتماد وکړه د گاوند د وجنه او تا دغه د کور سره کور والا سره بد فعلی وکړه نو لوی ظالم دریم جواب دی یوسف انه لا یفلح الظالمون بشک نه کامیابیږي ظالمانو دا لوی ظلم دی اوی ظالم نه کامیابیږي د دیو جنا د اغه زنا زنا خو اسی ګنا ده خداغه زنا سزا ډیره زیاته ده حدیث کې راځي او هغه ډیر زیات لوی ظلم دی او د بهایي کار دی حدیث کې راځي چې د خپل گاونډي د کور والا سره زناو کې زکه د گاونډي پتا باندې دا حقو د گاونډي پتا باندې دا حقو چې تبه د هغه د گاوند خیال ساتي او تا د هغه سره بد فعلی وکړه دا هغه حق دې چې کم دی خراب کونو دا لوی دا لوی ظلم کړی دی او دا ظلمونه کیږي پخپلو کې یاره وای دا زما د پپوز وی دی د پپوز وی لاړ شي نو خیانت وکي او ا ظلمونه شروع شي چې پرده نه کوي نو دا مصیبتونه بیا جوړيږي دارنګي د ماسیلور سره دارنګ هغه په اعتمادي چې ځا خاصي زمون خپل له او د دا خیانت شروع کی کله کله خزي شروع کی نو که خزو کو نو دام بیا دغه ظلم کې راځي والد او کله که زله ظلم کړو کنه نو دینه دا معلومه شوه چې چا د لزای درکو داغه خیانت مکوا او مفسرین ذکر کوي امام قرطبي او وای وای دی زله یوسف توی ګور ځان ته مایلا کو نو سوره تدبیرونه و استعمال کړو و ما احسنو سو ما احسن ما احسن صورت وجهک استاد مهدا رنگ سمره زیات خسته د یوسفه تا اوس هغه مایل کو ځانتا یوسف علی السلام وتوی فر رحم صورنی ربی دا زما رب مالا د مور پر رحم کې دا سرا کړه دا دغه احسان دی دیو ته بیاوي دا مخ کې ځان ته ودا چې کینول دا خبره وته کوي قالت یا یوسف ما احسن شارکا ستا دا ویخته یو سپه سمره خسته دي سمره خولي خولي ویخته دي دي وی هغه وتوي هو اول شی یبلا مني فی قبري دا اول شی به چې زمانہ په قبر کې چې کم دنو خاري کیږي دا د یوسف علی صلوات والسلام ا عاجزی دا چا ذکر کوي ورنا یوسف او د دې هغه دغه ماته هغه د دې هغه مدافعات کې څه طریقې سره ورنه د انبیا او اجساد هغه محفوظ او معصوم وي قالت یا یوسف ما احسن عینک ما احسن عینک استاد سترګې سمره خسته دي عینک استاد سترګې سمره زیاته خسته دي نو دوی بهما انظر الی ربی پدې به زخ خپل رب ته ګورم په قیامت کې معنی تا ته په نو ګورم رب ته په ګورم بیا دی وی یا یوسف ارفع بصرک فانظر فی وجهی یوسف سترګې لګې را پورته که زما مخ ته هم لګو ګوره کنه ګوره زه ستاسو څنګه ګورم او سترګې لګې ما سره ملاو که کنه لګ ما ته وګوره قال وی یوسف علی السلام انی لعما فی الاخره کچره اوس می تا تو قتل اپدی اراده نو قیامت کې به بیا ړوند ما قیامت کړوندې وړاندې ګم نو نګورم تا ته بیا وته دی وی یا یوسف ادنو منکا وتباید منی زتا ته نږدې کېږم او ته زمانہ لا لا لری کېږي دا ولې دا سم کورا نږدې شه یوسف علی السلام ته اريد بذالک القربت الی ربی چې تا نه لری کېږم نو ځان رب ته نږدې کوم زکه تا نه لری کېږم رب ته نږدې کټ غواړم بیا وته دی وی یا یوسف فراش الحریر قد فرشت لك وګوره دومره خيسته خپل شکل لیدې او دا سه خيسته سترګې خيسته وېختو زما مخ ته وګوره سترګې ما سره ملاو کا او درې هم بستر می تا د پاره غړولې ده پاسه ال زما حاجت پورا کا فقز حاجتي قم فقز حاجتي یوسف علی السلام وتوی کدام وکړو اذن یذهب من الجنه نصیبی د جنت کې چې کومه حصہ مې ده آب مې الله ختمه کی زدا سے چرېم نه کومه دا امام قرطبی دا عبارت را نقل کړل شیخ د وساب ذکر کو دی ځای باندې الله ولقد همت به او تحقیق سره د قصد کو توجی چې قصد کده چې اثبات د همشي د قصد نو قصد کده د وقا او د بد فعلی او قصد ک یوسف علی السلام د منکولو چې دا به منکولا یا دویمه معنا قصد کدی د بدفعلی او قصد کو یوسف علی السلام به زجرها و به ضربها و به وازها واسو نصیحت و تکاو او داسې ټیله ولا ورکړی لرشه خواشه ما پرېګدا د دې قصد یوسف وکړو یا قصد د یوسف علی صلوات و سلام هغه غیر اختیاری او د زلیخی هغه اختیاری خدا د اثبات توجیهګانی دي او دا غوره توجیهګانی نه دي غوره توجیه دا دا چې نفي د قصد د یوسف نه وشي چې یوسف علی السلام اډو قصد کړي نو لکه څنګه چې ما معنا وکړه قصد بکړې وی یوسف په دی باندې لولا ارا برهان ربي کچره نه وی چې لیدلې وی دلیل درب خپل دلیل څه شی لازم بیا وامه الله اکبر دا دلیل سو معنا دا شو چې یوسف علی السلام قصد نه دی کړی قصد نه دی کړی یوسف علی السلام اسانه سانو امر نه دا ځای لګ د مشکلاتو نه دی او ډیر توجیهات په دې ځای کې نو دا مانت ګوره بهتره قصد بکړې وی یوسف کچره نه وی چې لیدلې برهان درب خپل دلیل درب خپل هغه دلیل درب سو هغه داو چې الله په زنا باندې کوم وعده د ناغسته وا چې د زنا نه بزان بچکه یادا چې علم په حرمت د زنا باندې یا حکمت او نبوت او اول الله ور کړو او انبیا معصومی د دیو جن هغه نه ځان بچ کړو دا نبوت د وجنا آل دینه بچ شو الله اکبر دا درې معنی دی ځای کې د برهان کوي وګورئ چې هم نو موجود شوه او یوسف علی السلام قصد نه دی کړي نو بیا لولا ذکر کول ته څه ضرورت دا به نه ذکر کو کنه نو دې کې اشاره ده د خبره ته چې د یوسف علی السلام اراده چې نو د دې وجود چې نو نو دا د دې وجه نه نو چې یوسف علیه السلام په جما باندې قادر نو بلکې د دیو جناو چې دلیل لیدل او دلیل د دلیل د وجنه دیته اشاره ده پدې کې او ګوره یوسف علیه السلام قصد نه دی کړی بالکل قصد نه دی کړی او دا د قران کریم نه ثابته خبره ده د قران کریم نه زکه کده الله منی نو الله رب العزت وای چې یوسف علی السلام قصد نه دی کړی ګورا څنګه الله وای کذالک لنصرفا عنه السوء والفحشاء دارنګ اوله خبر ده الله دارنګ ما واړو منګه دا زما کمال دی لنصرفا چې واړو منګه واړو منګه ددنا السوء وړ ګنا یو خبره یا خیانت دویمه خبره والفحشا لویا ګنا اراده د بدکاری هغه می ته واړو نه دا کړي دریمه خبره انه من عبادنا المخلصین بشک د او زمنګا د بندګانو نه مخ زمنګ د بندګانو مخلصینو چونکړې شو نه نو د قصد نه کړي سلورمه خبره وکذالک نجزی المحسنین وګورئ تاسو آیات نمبر 22 آیات نمبر 22 وګورئ لګون تکي روسترا شي کذالک نجزی المحسنین تارنګ بدل ورکو مونږ نه کو کارو تا اغه نه کو هم نه د کړي قصد نه د کړي دارنګ تاسو وګورئ آیات نمبر 56 او آیات نمبر 57 دارنګه دا پنځه خبره د الله دارنګه پنځه کده یوسف علی السلام باندې نوراش یوسف علی السلام منا غام وای چې ما قصد نه کړي ګوره د یوسف علی السلام پنځه خبره مخکې تاسو یو وې معاذ الله دویمه خبره انه ربي احسن مسواي درېمه خبره انه لا يفلح الظالمون ز ظلم نکوم ظالم نه کامیابیږي سلورمه خبره انه من یتقی ویصبر آیات نمبر 9 وګورئ تاسو لګ آیات نمبر 90 چې یوسف علی السلام خپل وای چې ما قصد نه دی کړی انه من یتقی بشکا سوګ چې ځان بچ کده نارواونه دا سلورمه خبره ويسبر ځان بچ اوساته د نارواونه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين دا پنځه خبره حضرت یوسف کوي یتقی سلورما او پنځم یصبر دا شو نو یوسف قصد نه کړي نو د الله معنی هغه وای چې یوسف علی السلام پاکو کله یوسف په خپل باندې یوسف وای ز پاکه مان نه کړي او کدا نه منی نو د چا منی راشه د زلیه د خاون منی نو هغه سوی د زلیه خاوندوم وای چې یوسف قصد نه کړي آیات نمبر 28 وګوره ورپسې اخره کې انه من کیدکن دا ستاسو د مکر نه دی خاوند زله وی دا ستاسو د مکر نه دی زله چې کوم دی د زله خاوند دا ستاسو مکر دی او د چې کوم دی پاک دی نو د زله خاوند معنی ایو سب پاک دی الله اکبر دارنګه تاسو او ګورئ شهادت په دې باندې چې یوسف پاک دی د دینا چې قصد کړو داغه د خاندان والو د زلیه د خاندان خلک وای چې یوسف پاک دی او ګورئ ورپسې دغه آیات نمبر 26 وګورئ تاسو لګ وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه هغه خاندان والے راغله ده هغه وای چې قمیص کده رستو نشلې دلې نو بیا یوسف پاک دی او هم دغه سه نو یوسف پاک دی دا خاندان والا مو چې یوسف پاک دی دارنګي د زلیه منی نو زلیه وای چې یوسف پاک دی زله هوای چې یوسف پاک ته تاسو ګورئ آیات نمبر 32 لقد راوته عن نفسه فاستعصم زله هوای ماته مطالبه کړو د ځان بچ کړو د دارنګې ټول خزو چې څومره خزر اغلې وي اغه ټول خزو گواہی کړي وا چې یوسف پاک ته آیات نمبر 31 کې وګورئ 31 کې وقلنا او هغه ټول خزو چې حضرت یوسف پاک دی او د ګنا نه ځان بچ کړی دی ګورا شیطان وای تاسو سوره هجر ګورئ لګا آیات نمبر 39 40 سوره هجر آیا دا سوار لسمه سپاره سوره هجر شیطان وای مخلصین بندگان به زمانہ بچ وی ګورا قال رب بما غويتني وې شیطان اے رب زما په سبب دا چې تا پریشان ک ژوند زما خامها هستا کوم بس دیتا پس مکه کی ګناونه ولا اوغوی نو خامها گمراه کوم بس دی اجمعین طول الا عبادک مگر بندگان ستا منهم د دینه المخلصین چون شدا چون کله شوی اغه برانه بچوي او الله پخپل وای چې حضرت یوسف هغه د چونکړې شو نو انه من عبادنا المخلصین لکه دا استاد سوې چا د چونکلې شو بندګانو نو نو شیطان وای چونکلې شوی به زمان اخلاصي الله وای یوسف د چونکلې شو نه وو نو شیطانم په دې گواہی کوي چې یوسف د چونکلې شو نه دی هغه هغه پاک دی نو د چا منی خلاصه ده د الله منی الله وای یوسف پاک دی یوسف بدفعلی ارادام نه دا کړي د شیطان منی شیطان وای پاک دی کله یوسف علی السلام په خپل منی نو یوسف علی السلام خپل وای ما هم نه کړي قصد مې نه کړي او بل دا کله زلیه منی نو زلیه وای چې یوسف پاک دی کله خزو منی نو ټوله خزو وای چې یوسف پاک دی کله زلیه د خاون منی نو د زلیه خاوند وای چې یوسف پاک دی او کده زلیخه د خاندان منی نو د زلیخه خاندان والا وای چې یوسف پاک دی سبحان الله وا اساتذه کرامو الله دې ستاسو عمرونه کې برکت واچي عجیب اساتذه الله را کړی دی مونږ لا څخه ستب قران پوښیو سوره خستان داس کې دا مفسرین په دې ځای باندې بعضی مفسرینو خلق وای یرا پنځپیریان ګستاخ دي راشه د پنځپیریان نه قران وای چې د انبیاو قدر زده کې تا د انبیاو سره قدر وکړو سوره خیستان داس کې زمنګ اساتذه کرام دا ځای لګی دا بچتام بل ځای کې پیدا نه کی دا زمنګ د اساتذه او دا فضل د الله تعالی چې سوره سړی د شرکیات نه ځان بچ کی د بدعات نه ځان بچ کی او د مداهنت نه ځان بچ کی الله فهم د قران ور کوي یوسف علی السلام ته وګوره سوره صفائی زمون اساتذه کرام دا ذکر کوي مفسرین دې ځای کرال وی برهان نه سم مراد ده و یوسف علی السلام چې کم ده نعوذ بالله من ذالک وای د زلیه په دا چې دا مو وینې اوس لګ دا واورې نو پته به ته ولګي چې پنځ پیریان د صحابه کرامو څنګه هغه شان بیانې او څنګه د انبیا او عصمت بیانې څنګه ذکر کوي او شان د انبیا او څنګه مفسرین وایي وایي چې د کله په زنا توي تیار شو استغفر الله د سړی په خله ناراضي بعضي مفسرین ذکر کوي اسرایلی روایتو و یوسف علی السلام تیار شو زناتا او اې د ارس بالکل وای بالکل تیارو کې ناستو چې وای دا سه اراده وکړه مکمل نو وای په دیوال باندې وته د یعقوب علی السلام تصویر جوړ شو او هغه تراغه وای خله کې دا سه ګوتنی ولې وا چې ګوره مکا وې چې د اوکتن وې داغې نو شرمې دا وسناو نکړه نه نه نه چاره دا سنوا نه د برهان نه دا مراد دي دا خرافات واهیات دي یوسف علیہ الصلات والسلام بالکل پاکو الله گواہی کوي شیطان گواہی کوي چې کم خلکو دارا نقل کړي دي دا خرافات دا د شیطان نه لاندې مخلوق ته دا يهود او نصارا دا اسرایلیات دي او یوسف علیہ الصلات والسلام د دینه بریو الله اکبر کذالک لنصرفا دارنګ واړو مونږه ددنه واپس کوم مونږه ددنه اول لوی ګنا وړ ګنا بشک دې او زمونږه د بندګانو چونکه شونه واستبق الباب منډه کړې دې دواړو دروازې ته وقدت قمیصو او شلو دې زله قمیص د یوسف علی السلام من دوبرین د شاغاړینا والف یا اومند دې دواړو سیدا خاوند دې اکل دیوا ها خو خپل فورن ذکر کوي اوس لکه غلاله چې مړی نه کی چاته کې دی شي بیا می حاجت پوره شي نو چې مړی نه کی نو سزا م خپل کوي الا ان یسجنا مگر دا ندا بدلا د هغه چا چې را دې کړی دا په کور وال ستا باندې د بدکاری الا ایوس جنا مگر دا چې د جیل تکلی شي او یوس او عذاب الیم یا عذاب دردناک ولا ورکلی شي دا دې د پاره چې مړی نه کی چتا قال هی را ودتنی او یوسف علی السلام دې مطالبه کړې د زمانہ عن نفسي په بار د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او گوايو کړو گوا کونکي فیصله وکړو فیصله کونکي من اهلها د خاندان د دینه دا ځوانو راجه کول دا دې چې دا ځوانو بازي وای دا ماشومو لیکن دا ځوان سره وو راجه قول دار چې دا ځوانو و شهید شاهد من الیا او فیصله وکړو فیصله کوونکی د خاندان د دینه کچاري قمیص د یوسف علی السلام شلیدل شوی من قبول د مخ طرف نه نو دا زله هرشتیا دا او هو من الکاذبین دا یوسف د درو جن نه او که چری وی قمیص د یوسف علی السلام چې شلول شوی من دوبورین د شانا فکذبت نو دی زله درو ویل دی او دا یوسف درشتینو نه فلب مرا پس هر کلا چوکت دی خاوند زله قمیص او قمیص د یوسف علی السلام دې کې پنځم حالت په یوسف علی السلام او دا د 38 نمبر آیات دا آغا آیات نمبر 35 پورې دا 35 نمبر آیات پورې به دا حالت وی او پدې کې دا ذکر کوي بیان عفته علی السلام وکید النسبه بال او خاریه کې پته ولګی دا نو خزو په دې باندې لعن تان شروع ک چې ګورا کور کې غلامو دا د بادشاه خزه ده نو تر خپل بادشاه خاوند شته تا د خپل غلام نه داسې مطالبه وکړه ګوره دا خو دې ډېر کچا کار وکړه ډېر کچا کار وکړه چې دې د خپل غلام نه داسې مطالبه وکړه دې چې کله دا واورېدل او دینه خبر شو چې خزه داسې خبرې کوي نو دی هغه خزه را جمع کړي ایو مجلس تیار کو په مجلس کې تکیاګانې کې خودي اخا چې کم دنو میوه راړې او دیلې چړې وغیرہ ورکړي هر یو له چړ ورکړي دا تاسو کټ کوی راځي تاسو لمه مل مستیا کړه بادشاہ خزه ارس ډیر تیرو هغه چې بادشاہ خزه دا کار وکړ یوسف علیه الصلاۃ والسلام توای راشتو او خرج علیهن دا مطلب نه چې راوځه د خزو ترا مخامخ شه یوسف ته پته نه و خو یوسف ته وی تراشه او را مخامخ شته لګ دلته کې راشه خیال داو چې دای ته یوسف او خی پخپلا چې دای هم سې کې چې دا یوسف څنګه دی ما چې مطالبه کړې ده چې دای هم لګ سې کې چې یوسف علیه السلام کلا راغ او دای او قتل نو هغه وی توبه ته خو د ګنا نه بالکل ځان بچ ساتل لري دا خو یو پرشتہ کاری اوس هغه ټول چې کم نه د داسې او قتل د خزنان او تا دای دغه سه او قتل چې دا خو حیران شو سمره خایسته نو دای دا سه او قتل دی دا سه او قتل وی دا هغه شخصیت ته چې تاسو ما د بارکه ملامت کوئی دا هغه سړی دی ما ته مطالبه کړو خود ځان بچ کړل او یوس بیا چې کم نه نو دې ټولو مطالبه شروع کړه دې ټولو مطالبه شروع کړه ځای په ځای باندې اراده د ټولو خراب شوي چې خراب شوي د ټولو زنانه نو یوسف علیه السلام ته دې دم کی ور کړه دا غي په مخ کې وکړه دا کار اونکو نو دې بز جیل ته اچوم او د سره به زه داسې سخت سزاګانې ورکم یوسف علی السلام دعا غوړي یا الله جیل ته مې بوزي او جیل را لغوره ده جیل ته مې بوزي جیل چې کم دنو دار لغوره ده جیل ته مې بوزي الله اکبر او بیا یوسف علیه الصلاۃ والسلام ا دعا الله چې کم ده نو قبول کړی دا الله اکبر وقال نسوه او یا زنانو فی المدینه په خار کې امرات العزیز چې خزه د خزه د بادشاہ تراویدو فتا مطالبه کړی دا غلطه فتا ها د خپل غلام نه نفسي په باندې د نفس دا کې قد شغفها حب قد اے دخل شغا شغا فقلبها حبه تحقیق سره د نشوه د په پردو د زړه د دی کې محبت د یوسف علی السلام ان ننا خامخاوین مونږه د لرا فی زلالن فا غلطی سرګند کې فلما سمعت بمکر نهر کله چې اورید ا مکر او پرېب د دی هغه توان د دی ارسلت الیه ناویلې د دی ته یو قاصد و اعتدت او تیار کله نه دی د پاره موت متکئان یو مجلس یا ابو عبیده معنا کوي متکئان تکیاګانې یا قرطبی معنا کوي متکئان دی اصل کې یعنی میوه ټول ته شامل کا مجلس تیار کو او تکیاګانې کې خو دې میوه دی لور کړي واتت ورکل هر یو تنه دیتا سکینا چړې لرا وقالت او وی روزا په دی باندې وا فلم ما راین ور کله چې ویل دا لرا اکبر نه لوی او غنا شان د یوسف علی السلام لوی او غنا شان د یوسف علی السلام وقطعن ایدیونا او زخمی کړي د خپل ګوتې وقل نه هاشا وای کټ کړي بالکل کټ نه زخمی کړي مراد او زخمی کړي د خپل ګوتې وقل نه او وی د کل نه وی د ټولو حاشا لله سبحان الله یا دا قلنا حاشا ځان بچ کړه د دو د ګنا نه د پاره در زاد الله ما هاذا بشرن دا انسان ان هاذا نه دا الا ملک کریم مگر فرشتہ د عزت مندا قالت اوزله فذلكن الذي پس تاسو توا ما دا هغه شخصیت چې ملامت کوي تاسو ما په پشان ده کې چې مصیبت لا په معصیت باندې مخکې کا یو طرف ته مصیبت ته او بل طرف ته معصیت ته معصیت مخکې کا خو دا مصیبت مخکې کا خو معصیت نه ځان بچ کا خیر د مصیبت تراشی خو چې ګنا نه ځان بچ کې انه وسمع فاستجاب له پس قبول کړه دوا پس قبول کړه دعا د د پارا رب رب د پس وایړو د دینا مکر د دی انه د الله تعالی بیش بشک د الله تعالی غره قبل هغه ده اوریدون کې په ذات په د پایسمت د یوسف باندې ثم بدله بیا کار شو دیتا الرأیون فاعل معذوب ته بیا کار شو ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات بیا کارش و یو رائے دیتا دایتا من بعد ما پس داغنا راو چې دی اولیدل الایات نخې د طهارت د یوسف یا نخې د عدم صبر د زله چې دا صبرېږي نه خامخا دا کار کوي نو دا رائے وتخکارش وا وتعبیر الرؤیا یوسف علی السلام جیل ته لاړو اوس جیل ته چلاړ نو جیل ته دوت ځوانان نورم رالل نور ځوانان دورالل جیل ته او هغه دواړو چې کم ده خوب ولید یوسف علیه السلام ته یو ته ګوره ما خوب صحیح کو چې زما زن دا چې کم دی شراب انګورو نه شراب راو باسم او شراب نه چوړوم وی ښا دی بل وی وی ما خپل ځان ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ دی او مارغان راځي دا غي نه ډوډۍ خوري وی مونږ ته چې کم دی نو داغه وکا د دې تعبیر وای د خوب دینه دا ثابت شوا واما وی زکه ته مونږ ته نیک کار نو مونږ ته دا وایا دا مسله ثابت شوه چې د خوب تعبیر بدعتي ته بنه وای ښا بدعتي ته به د خوب تعبیر نه وای بدعتي نیک نه دی نه پویږي د خوب په تعبیر باندې او نیک سړی ته وای هر چا ته وای نه بس چې چرته د خوب صحیح کوراله کینه او بس ما دا کړی دی ما دا کړی خوب کې هر چا ته بهم نه وای الله اکبر یوسف علی السلام موقع مونته چې راشه دای خو ما ته کیناستل د دې خپل مسله دا راشه لګ خپل مسله په خرڅه کا مسله وتاو کا یوسف علی السلام ته شروع شو وی خبر در در کوم درې لا د غرمې روټي بدل نه راغلی چې تاسو لبه ما خبر در کړی وی د غرمې روټي بلا تاسو لنی راغلی چې ما بدل دا خبر در کړی وی او دا ما باندې الله احسان کړی دی زکه چې ما شرک نه ځان بری کړی دی او زما تابعداري ما د هغه ملت می پر خوده جګی په توحید ایمان نه راړي زه د خپل انبیاو پلارانو چې کم دی د مشرانو تابعدار ما د توحید مسله کومه نو توحید مسله وته شروع کړه وی ګوره دا تاسو چې دا کم شرک کوي دا تاسو دا غن ون دا خدایان چې تاسو د علاقې کې یو د یو سره بل د بل سره دای غره دی او کاغه یو واحد بادشاه دا خدای چې یو تری سرخ کته شوی دا خدای کدي ټول تری سرخ کته شوی یوسف علی السلام ته دا مسله شروع کړه او بیا چې کوم نه مسله وته وکړه د قانون ما چې ګورا قانون دین مضبوط هغه چې کم ده دار چې یو الله ته چغو قانون دی یو الله رایج کې په ملک کې دا چې کم ده نو بهتر دین دی او دا بهتر عقیده ده خو جمهور چې کم ده جمهوریت والا نه پوي یوسف علی السلام هغه ټیم هم د جمهور خلاف اراده وکړه په جمهوریت باندې بیا چې کمندونو تعبیر وتاو باسي چې مسله وتا خو کړه او هغه پوه شو مسله زړه ته کوزو شو چې واقعي دا او خبره دا دواړه موحدین شو نو بیا وتا تعبیر شروع کړه وې تاسو کې چې کم سړی شراب نه چوړول نو د خوب دار چې دی با آزاد شي او د بلاړ شي او خپل بادشاہ باندې به شراب سکي او د بادشاہ سره به خادم لګي د الله جیل نه آزاد کی او دا بل چې کم نه نو د خبر داسې ده تعبیر داسې ده چې دی به پانسی کړي شي او چې پانسی شي نو دی به بر ځوندي او مارغان برازي او داغه د سر نه بغوخي خوري دا تاسو تعبیر ده او دغه چې تاسو مانه څه پیسې لغوخته واغه او شوه الله اکبر بیا دل تراغله ده چې کله کم سړی خلاصې ده ناغه ته وی ګوره چې ته لاړ شي نو تبا بادشاہ ته زما حالت ذکر کې چې بی ګناه یو سړی جیل تراغله دی یا دا چې زما مساله به چې کم دنو ذکر کې هغه وی صحیح ده خو چې راغې نو شیطان دا غناغه خبره یې راکړه او یوسف علی السلام تقریبا دا غینا بعدم سوار لسو کالا جیل کې چې کم دنو تیر کړو نه دا تا سوار لس کاله سوار لس سو نه سوار لس کاله سوار لس کاله تقریبا یوسف علی السلام جیل کې تیر کړ دا حالت په یوسف علی السلام راغلو دا ذکر کړي الله ودا خلاما او سجنا او داخل شو د یوسف علی السلام سره جیل ته فتیان دو ځوانان قال احدهما وی او تند د دوانو نه بشک زمينه مزان لرا خوري دا اغین خوري مارغان دا غینا نبینا بتاویلی خبر را کمن تا بتاویلی په معنا او په تعبیر د دې باندې نه بشک موږ وینو تعالی را د نیکو کارونه نیک سړی ته خپل خوب ذکر کې قال لا یاتیکما او یوسف علی السلام لا یاتیکما لا یاتیکما طعام النبر ازتا طعام ترزقانی چې در کول شي تاسو لره در کول شي تاسو لرا الا نباتکما مگر خبر بدر کوم تاسو ته به تعویل پتا بیر دی خو باندې قبل یات یا کوما مخ کې دینا چې راشي تاسو ته غنی معنی دی ځای کې یادا او یوسف علی السلام چې را بنه شي تاسو ته توام چې خورول کیږي پتا سو باندې در کول تاسو ته په خوب کې دا سره لګو په خوب کې مگر زب تاسو خبر کم په تعبیر د هغه پوی خبان دی په تعبیر د هغه دوی خبان دی او دا معنی جلالین کړی دا قبل ان یاتیکما مخکې دنه جراج تاسو ته یعنی ویخه کې به تاسو له خبر درکما یا دا مطلب چې تاسو ته کم تو عام راضی نو داغه دراتلو نه مخ کې مخ کې اوس به تاسو لا د دې خبر درکما الله اکبر یا دا چې تاسو تکم طعام راضی چې در کول شي تاسو لا مانسو نه برازي تاسو ته ډوډۍ تاسو چې در کول شي تاسو لا مگر زب خبر در کوم تاسو لا را په حقیقت دا غي باندې مخکې د دینا چې راشي تاسو ته مانسو چې کم طعام تاسو ترازی په قید کې نو لا به هغه تاسو تراغله نه زب تاسو توام چې نن بدل دا شی درکې دا شی بدر کې او دا بیا معجزه وا دا غنې معنی دي خو مشهور معنا او خمانه دا ده چې ولک صبر وکي لا به تاسو درنګ سات لا روټي نه راغلي چې د تعبیر د توام ذالکما دا تاسو دواړو تواما مما دا سن دې چې خود له ما طرف زما بشک ما پر خود دې بری مزو بر خود دې ما ملت قوم لا یؤمنون دا علت دې دې لپاره ها ذالکما مما علمني ربي دا ما ته زما رب خود له دې ولی ذکر را ته خود له دې انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون زکا علت دغه د پاره زکا چې بشک ما پر خود دې دین دا قوم چې ایمان نه راړي په وحدانیت د الله باندې او دای دې په آخرت باندې دای کفر کوونکی کفر کوي نو ګور دینه دا ثابت شوا دا مسله چې مشرک سړی په تعبیر د خوب نه پويږي ها ذالک من فضل الله دا د فضل د الله تعالی نه په منګه باندې او په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه لا شکرون شکر نو باسي د وحدانیت و د مسلې د توحید شکر وباسه چې الله در باندې احسان وکړ شکر وباسه چې الله د موحدین سره کړ په دې شکر وباسه اورات په جمهوریت ګډ وډ خدایان غوړه دي که یو الله غوړه دي هغه عمرو بن نوفل اشعارم دي هغه عمرو بن نوفل زمانه د جاهلیت کې به ولاړو او هغه باجیبا اشعار وي او په خپل زین سره با هغه چې کم دنو د دې شرکیات ردونه کولو عرب واحدم ام ام الف رب ادین اذا تا یو رب او هغه دین د لا چاغه کې کارونه تقسیم شوی دام لا ساقیده ده دا لا عقیده چې کارونه پکې تقسیم کړي وې ما لا تو غزا ټول پر خودل او خيار سړی دارنګ کوي زنه د دینه پس د غزا زیارتونه کوم او نه دا غي دا دولونو دارنګ د بنو غنمن اغه دوا بوتان دا غي زیارتونه نام نکوم نه د هوبل او نه دبل سو زما رب کده او چې سټه متما چغولې ا زما عقل هغه ټیم وړو کې او کار نه کو اوس چې کم دنو زما د پاره د خدای چریم نشي کېده داملا خدای کې دی شي اربابن آیا او خدایان کار ور غور دی آیا یا هغه الله تعالی واحد چې زور اور بادشاہ دی عبادت نه کوي ما تاسو ما سوا د الله تعالی نه تاسو مگر دا غنمونو چې نمونه خو دې تاسو غي لره یا دا چې اذکرنی یاد کمال را اے مسالتی مساله زما او دواړو ته شامل شنو بهتره ده زما حالتم ذکر کا زما مسالم ذکر کا فانساو شیطان پسیر کړه د دلاره شیطان ذکر ربه ذکر ربه ذکر د یوسف مالک خپلتا ذکر د یوسف مالک خپلتا ذکر یوسف علی ربه له اصل کې ذکر د یوسف مالک خپلتا بادشاہ خپلتا یا ذکر د پروردگار خپل چې مسله توحید شي نو دا ولګو دا د یوسف ذکر ته مر شو